او دې ته دام ویل شي موقوف علی التابعی موقوف دا مرته ویل شي یعنی دا ودرول شوی د پچا باندې سند په تابعی باندې وای اوس تابعی څوک دی هغه چې ملاقات شوی د صحابي سره کذالک هم دا نور هغه مخ کی مشبابی او مخیشن علی په هغه تفریق اوس طالبانو دې ته خیر القرون وای خیر القرون سره په دی باندې سره د دین تعبیر کی بهتر زما زمانه ولا خلق او بیا ورپسې ورپسې ورستو بیا چې دروغ عام شي خلق به مطالبه نه کوي دی به امام شمیر درګړین دویانی به کوي واغ دا نن سبا هم درسي دا کچري چورته وای کنه عدالت خو ویل دي ته کفر دی خبره باندې رسیدي دې ته چلاړ شي پیسې ورکه د ختم کوي پیسې ورکه شل غوهنه ملوي راشي نه درنه چې د تلې یې کنه د پیسې چې دوه خندل ما ته په دې چې د تلې ده دا د دروغ بازار کله نا کله سره کله یو ورځ نسواریانو خوا ته لاړ شي دا غي نه علم حاصل کوي سو وي کله دا شی بل بل داخل ځکه فقها ذکر کوي چې عالم د عرف نه خبر نه دی عالم نه دی کنه نو عرف نه ځان خبروي نماز ته ویل عرف کې بعضی خبري صراحتن کنځلې کنه زنانه چت پتلا مخه تسپیو نو سړی ته ویل چې روره ما د دې سپینه تیره کنه ودا به خپل کار نو څه دغه ورخ کې فرق نه خپل نه خو ویل زرګر خواته زنانه تلی وای روره ګوت را ترا کنه نه نغور ته خاوند دی وای دا دغه کار نه الګا د نمبر راځي نو دا د عرف طالبانو نو کپور باندې سړی پوای نه بیا خیر دی بسم الله الرحمن الرحيم وهذا متعلق بالبقي وما ذكر معه الا قيد الايمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار ام طالبان ومنګه اسارت په دور کې یو آذربایجان ولکه سنمارتوي دي یو پیره مونږ ته ام دانه ملو شو نو ماته ما ته خنه ده انداز ما ده ام دانم ته دا کنه ما دا ام او ته منګو وای کنه نو ما نه خفش اخو کې نستو نو زه په ټک دواره پوه شوم چې دا لفظ د دې په اصطلاح باندې غلط دی مار چې ولي یا اخي ما ته ته دونه لوی عالم یو ته ما ته داسې سپکې خبرې کوي نو مې خو ته خبره باندې پوه کړ زمونږ جبه کې دغه وایي کنه دې سړی نه تاسو کو نو هغه کل بیا سود ولاړو نه نه تاسو کو چې دې تاسو نه ورته بل ور سره د شي چل دی ما ما د تداو ویلو دی د شي په خر بیا را کې نه سو ما اوس ما ته کیسه وکړه و هم چې ګم دې دې خلنې دې دغه ته وای کنه خاپيري ته وای تا ما ته چې داو فرنو مرزه یو دا خبره تیر شو یو پیر کاکا ناغه خپه شو باندې باندې نو ما به ولي زه خو به پوه شم چې راشم د آخري وخت کې د بیماری دور کې ما سره نصرانی مسلمان شوی او یو کال مسلمان بیا پروت الله امتحانونه دی الله اکبر دوی مسلمان او تیر سال شوی او داسې ثابت قدیم صبرناک کس ما په مولیانو کې نه ولید وې صد پر راوته الحمدلله مان الله رضا کیږي پای کدل تم کفبل دون استقامت ما دا نو ما ویلی وې کاکا خالو چې کوم دی دا سید خال چورته وي کنه ما مو غیر دا ټول یو وې کاکا د سړی دی دغه ته وای کنه تیلی ته وای نو دا د ورس غلطیا نه طالبان ما درځه اوس وایي ګوره طالبانو حدیث کې دار عظیم تبرانی حدیث ته مرتبه الحدیث صحیح درې کسان داسې دي چې اور ته بنځي یو هغه چې زی لیدلې ما یو هغه چې زما صحابه لیدلې یو هغه چې زما د صحابه نورستو خلک لیدلې تابعین لیدلې دې ته سوې خیر القرون جهنم ته بنځي خو خه خلق دی کن شاباش نو بد ور پسې مو وای مطلب دا دی چې څوک په دې کې راغی امام ابو حنیفه تعبیر ومن اتبعهم باحسان دی کنه دی وای دا متعلق دی باللقی وما ذكر معه إلا خير الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار څوک چې شرط کوي په تاوی کې طول الملازمت چې ډیر وخت پاتې شوی او سیاد د سبا د طبيب نو دانه المخضرم وبقي بين اصحابه والتابعين طبقه اخرى اختلف في الحاكم باي چې دا کوم یو قسم سره صحابه سره کوم او کده تابعین سره چې دې ته مخضرمون وای مخضرمین هغه کسانو ته وی چې دی د جاهلیت او د اسلام دوانه زمانہ بیا مونتی خو روایت نه کړی د نبی اسلام نه او لیدل یې نه نبی علی السلام وای نو دې ته موږ تابعی وایو او که صحابي وایو خبره باندې پوه شئ کنه جاهلیت دور کیو او د اسلام دورې بیا مونته نبی علی اسلام سره سره ملاقات نه شوه اول قرن کې چې څوک راغلي دي چې هغه ټول راشي کتاب کې جامعیت راشي دغه وجواندا طبعا تردن للباب شوی کنه ذکر کړي ورنه نه دي اوسو ګورې وسوای فی کبار التابعین او دا مختابه قول او صحیح قول او کدو کې انقطاع راغلی نو بیا سره معزل دی وایم په اصطلاح په من د مقطوع د منقطع کې منقطع دا تعلق ساتي د اسناد سره لکه مخکې ذکر شو او مقطوع دا د مباحثو د متن نه دی نو وایم وقد اطلق بعضهم هذا في موضع هذا وفي العكس تجوزا عن الاصطلاح مجازا اے مقطوع په زید منقطع او منقطع په زید مقطوع استعمالی مجازا او ویل شي دی ورستنو د پاره موقوف مقطوع اثر ویل شي پنځ د چا خراسان خراسان ولج کوم علما دي مسند یعنی حدیث مرفوع مونږ ابتدا کې د مسند او د سند او د اسناد څخه فرق کړو ماغه مسله ده په قول د علما او د حدیث یو اهل الحدیث دی یو اهل حدیث دی نو دې کې فرق دی عامل بالحدیث چې ټول حدیث منی انکار ته نه کوي دا مذاهب اربعه دي او تش یو منی او نور نه منی هغه د دې زمانی دي هاذا حدیث مسند معنی سره هو مرفوع صحابی بسند ظاهر الاتصال ظاهر فل اتصال ظاهرا سی طالبانو اتصال اوس صحابي پوری سند متصل دی تم سوی متصل وي او کبر ای نو ورته متصل وي خبر باندې پوه شي دا اطلاق پی کوي لکه دا قول په قول مرفون دا کل جنس او دا قول صحابي کل فصل نو ته په دې سره هغه چې پورته کوي تعبیر ځکه دا مرسل دی اوس قیودات او فائدې ذکر کوي ومن دونه فینه معذل سره تاسو معذل وي او یا معلق وي چې ټول سند یې لرې کړی یو یې پرېښي یا تش الفاظ یې پرېښي تعلیقات شو او مشکات ته موږ نشو ویلې ځکه چې هغه کې ماخوذ منو تذکره د نوغه سند هم د لپاره دی ماخوذ د لپاره ظاهر الاتصال نو تر پرې سره ظاهر الانقطاع نو په دې باندې حکم کوي مجازن خبر باندې پوښي صحابي پوری خکته سند کې اتصال دم دې ته متصل وي خو ثانیا و بالعرض او متصل جکم نه مطلقاً ذکر شنو کوم باندې اطلاق کیږي چې نبی علی السلام ته برف اتصالي په سند کې چرتم سوګ نه ورزيدل سند العالی او سند النازل دا یو اهمه مسله ده او دا مرغوب فيه مسله هم ده سند العالی پسندیده چیز ده رجال چې کمی نو احتمال له خطا سي طالبانو کمی رجال چې سیوا کیږي واسطه چې سونه سیوا کیږي طالبانو سبي زیاتی یو سړی خبرو کې زم دی مولوی شه ماته خبره کړې او چې بل سړی وای چې هغه ویلی هغه ویلی هغه ویلی چې سر تر شي کې ما راته وي حق کې څه جوړیږي چې یو کار باندې نه لوتي دي ژوند دي څه کوم کړي وکړه ها دې ته هم کړي وکړه تاسو مې نه وکړي سړی خزانه بیا مونته و نو راغله او خځې سره چې یاره د خځې باندې امتحان کوم کدا د راز پټ ساتلې چې هغه د کنسال به مغلم لري کدا به حال وای کنه او یا به بادشاہ پولیس راولي بیا به مې راکاږي نو سار کې ځانې نه جوړ کړې خځه ورته پاسه ټول خلک ترې د کار لوته د دې خځې د خاون په کور کې اسی بدی شي ځکه دا د کور بادشاہ نه د نوکر موکر چې اسی ناشي نه پزړې خنه نو دوی چې بس د فاسدو نه ما ویولې بار ته تلوم ژوندې کارګر نه ووته وسوالو تکلیف کار دی خو چې چا ته حال نه توبه ته راوړې بد شي هیڅ چاته نه چې هغه لاړ ګاونډی ته چې چاته قصونه کې زما د خاون نه دوه کار نه لوتي نه هغه بلې ته چې درې الوتی دا چې تلنو چې بادشاہ د خبرې سره وو الوتی نه هغه دا ناشنا زړه دی دا خو د کارغانو فکټری ده نو چې هغه راوسن هغه یې شوم نه نه کارغان دي نو زما قسمت کې خزانه نشته او دغه کې سره پوله سره سره کوو نو بس خزانه راوړه دغه شي سونه چې وسایل سیوا کیږي احتمالات د غلطۍ سیوا کی مان ده وای اوس اوس دا طالبانو په قلت واسطو او په کثرت د واسطو حدیث مونږ ته رسیدل او یا رسیدل یو خو مطلقاً نبی علیہ السلام پورې وسایت سي دې ته وی علوه مطلقه معنی والے لکه یا د یو مصنف د کتاب نو امام بخاری نه والي تر اخره نبی علیہ السلام پورې واسطي سړي درې دی اړو مثال کې او بل سند کې سره نبی علیہ السلام پورې سړي سلور دی د درې والا عالی شو او دا بل څه شو نازل دا مطلق علوه یو بل صورت ورست دې ذکر کړي یو خاص امام پوری سند سره دواړه طرف نه واسطه برابر دي ټیک شو طالبان خو برجزي نبي اپ کې فرق دی پر په کې سره فرق دی نو دلته مونږه علوا نسبی وایو په نسبت د خاص امام سره پدې کې علوا ده مطلقاً نه وایو علوا نسبی دا معنی خبره باندې پوه شو لکه امام بخاری شو وغیرہ بل هغه پوری چې د لاندې نه سند وې نو درې درې راویان دي نو دا اول و نسبی ده په نسبت د امام سره اول و ده دا نه چې په نسبت د پیغمبر سره ولې چې برځي نبی یو کم دی بل سره سیوا دی نو مطلق علو نشته علو نسبی ده پکې دا ذکر کوي بیا كالحفظ والفتح والضبط والتسميت وغير ذلك من الصفات المقتضية چې تقاضا کوي د ترجیح لکه شوبه او مالک سوری شافعي بخاری مسلم وغیرہ وګورئ اوله تفصیل کوي چې رسیږي نبی علی اسلام تندې ته وی علوا مطلقه خو شرط پرې کې دا د طالبانو چې دا دویم سند ذکر کوي کنه د روات برابرۍ سره طالبانو ضعیف هم نه اوس صحیح سند چې ده پنځه راویان دي او د ضعیف سند سلور دي نول ونه ده ما به خبره پوښوي کنه طالب شرط پکې سره صحت دي ها او لس کسان څه دي رښتینی نقل کوي جدا غد لس او څه د عالی ده کړه دا بل خو شي نه درو دي درو او صحیحیت نشته چې درو نه اضاف نه خبر باندې پوه شي کنه د مولوا نسبی هغه ده چې کمی عادت پدې کې هو الی ذالک الامام امام بخاری پوری امام شعبہ پوری الګ طالبانو بل یو امام بل یو امام دی پوری دا طالبان وروسته چې ناستې دي نقل کوي درې درې دي او دا نور چې نقل کوي څه دي امام بخاری ته چې رسي نو سلور دا کوي نو اول وسه شو دا درې والا اول و نسبی په نسبت د دې امام اول والا او دا بل څه شو نازل شو په نسبت د دې امام اوس دا د سلور والا چې بر نبی اسلام ترسيږي نو دا څه شو لس شو او دا درې واله چې رسیږي نو یو لس شو نه بیا نازل وګرځي الټه شو ګان خبر باندې پوښ خو دې امام پورې خاص نسبت عمرې نو سبي او نه وایا ولو كان العدد من ذلك الامام اذا منتهى كثيرا وقد عظمت رغبه المتاثرين فيه حتى غلب ذلك ما ته کنه کبر اگر چې ډیری خدغه امام پر دا اولوا نسبی ده یعنی په نسبت د خاص دی امام سره اولوا ده مطلقاً نه د اخیره پوری وایي وقد عظمت رغبة المتاخرين في حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث اهملوا الاشتغال بما هو اهم فند حدیث ته نه پاتې چې تشول به پسې وګرځیدل خبره باندې پوه شو کنه یو خار ته بتل بل خار ته بتل چې سند علی پیدا کم کنه او نور مباحث د حدیثو د جری دا ټول ته نه پاتې شو وایي د دې زمانہ کې د وفاق علوا ده هر کال کتاب بدلې خ کتاب ته نو باسي طالب په پوه شو زموږ غلطي به بیا ښکار کی نو بدغه علوا وای وانما كان العلو مرغوبا فيه لكونه اقرب الى السيات وقله الخطا لا يوجه نشته یو قسم راوی نه د رجال د اسناد مگر ول خطا جائز علیه ده کنه امکان د خطا شته دی کنيشته نو هر کله یعنی په هر واری چې کثرت د څه شي وسایت شي نه اساني د رجالو نو ګد بشي سند نو سیوا بشي سره مزان التجویز ګمان د واقع کېدو د غلطۍ په سند کې او چې کمی نو قلت هر کله چې کمی نو سره قلت وایي چې نه یې پاول واکي ولې طالبان دا نزول سند سره په ضبط اعتبار سره او سخت دي د دې سنه دا نزول ولا او سخت دي د سنه د اول وینا خبر باندې پوه شي کنه اول وی ولا سدي ضعیف دي یا په ضبط الصدر او ضبط الكتابت کې کمزوري دي نو بیا دا اول وخت نشو ده اول وکه خدای طالبانو چې سندي صافي او قوي وایم اوس په دې علو کې نسبی کې یو موافقت ده خدا شرط د طالبان چې رواتم کم وي سي طالبانو دا رسیدل دی یو شیخ ته سند رسول دی یو د مصنفینو د دې کتابونو نه خو بغیر د طریقې هغه نه تصل الى ذلك المصنف معین خبر باندې کوي مصنف چې کوم سند دی هغه نه ذکر کوي بل سند ذکر کوي مصنف ته رسي مصنف نه چې کم سند راغلی د مخکې تل هغه نه د هغې سره بل سند ذکر کوي خو دې مصنف ته رسي نو څه شو طالبانو موافقت شو برابرتیا شو څه شو دوانو په اسانیدو کې څه نه دلته مصنف تور شي د موافقت وکړو دلته څه شو وشي نو موږ ته حاصل شو موافقت سره د بخاری نه په شیخ کې دغه بیا نه سره دولې د اسنان قتیبه چا استاد دی امام بخاری دی کنه نو دا دا سره موافقت شو استاد تا سند شو ګرځي نو امام بخاری سره موافقت راغی په دې کې وایي مخکې او په دې اولو نسبی کې یو بدل لې یعنی د مصنف او د هغه د شیخ بدل وای دی ته وګوره وصول الی شیخ شیخی کذالک بل سند ذکر کئ خود استاد سره طالبانو استاد صبر رسي د خپل استاد استاد صبر رسي وګوره مخکې وایي قال يقال لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق اخرى الى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة واكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل ولي ما خود قتيبة نه مخکې شو کنه نو داغه بدل نشو طالبان ها نو سال تو ګوره قتيبة او دلته څه شو قانبي نو قانبي د شا بدل شو د قتيبه په ځای باندې نو دې ته ځکه بدل وای اکثر چې کوم د معتبر ګرځي موافقت او بدل کله چې اذا قارن العلو چې نزي دوان سره علوي تا او کدا شي نه نبي اسره اسم موافقت او د بدل واقع کیږي لاندې هم طالبانو لاندې تم راځي نازل کې مرضی په دې اول و نسبی کې یو مساوات دی مساوات دې ته وي چې د دې ځنواله طالبانو یو سند ذکر کې کوم یو مصنف چې ذکر کړي لکه بخاری نبی علی السلام ته ورپسې بل سند ذکر کې نبی علی السلام ته لس واسطه دادی لس واسطه دادی نو دا څه طالبانو دوه سانید برابر دي نه کنه نبی علی السلام نه دې ته سوې مساوات برابرتیا راغله دا استوا د عدد د اسناد دراوی نه تر اخره پورې اسناد ما اسناد احد المصنفین کنا یروی النسائی مثلا حدیث فضیلت د قل هو والله احد کی چې امام نسائی ذکر کړي لس واسطې دي او دا د حدیثو په کتابونو کې اوګت سند ده من تواقی شدا حدیث بینی بیسناد آخر الى النبی یقو بین و بین احد عشر نفسن نو دا صحیح سند څه شو طالبان حالی شو او په دې اول و نسبی کې یو مصافحه ده لاس ورکول هغه برابرتیا د طالبانو ما تلمیذ ذالک مصنف علا وجه المشروع مخکې چې وضاحت او شوال کې الګ طالبان امام بخاری شاګرد دی څوک دی مسلم دی یو خود دې سند دی ته بل سند راوړي راوړي او امام مسلم ته ورسي خبر باندې پوه شئ نو چې دا شو غنل کې چې امام بخاری سره څنګه امام مسلم مصافه کړي نو تا مصافه وکړي دی بل سند دې ته ځکه مصافه وای خبر باندې پوه شئ نو دا اول و نسبی شو ځکه عادت جاری دی په غالب بالمسافه بین من تلاقیه دا یو وجه ذکر کړه چې څوک ملویږي نو لاس ورکې کنه نو دا سیو غنا دا مجازن دی طالبانو چې شاګرد ته برابرتیا وشو کنه د امام بخاری شاګرد دی کنه او تم دل ترالی نو دا شو ګرځي چې تم شاګرد وګرځي نو سم ملاقات چا سره وشو د امام بخاری سره وشو نو مصافحه ده کنه اسم من اقسام العلو يقابله قسم من اقسام النزول خلافا لمن زعم ان العلو قد يقوم غير تابع لنزوله ولی عالی خپل راضی چې نازل راضی کنه نو په دې ټول صورتونو کې بسی چول ودا نو دغه سی باغی سره سی مسافه کې بم دغه سی بدل کې بم په بل کې بم په بل کې اولو مطلق کې بم داسي وایم فإن تشارك الراوي ومن رواه عنه في أمر بس بس دا ځان له مسله شو کټه مو جوړ شو نن په ما اراده ما چې دا غو مو مسلسل د بوتاري